بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی الحاق کې دن کې الله تعالی هغه پر لپسی او شپې او اته ورځې پر هغه مسلط کړه کته حال توای نو تا بل دلی و چې هغه هلته داسې چې تو ورځې دلی دي لکه چې هغه د خرماو وراسته د دنوي فهل ترى لهم من باقيه نو آیا اوس راغونه څوک تا ته باقی زغرل شوی په نظر درځي